زکه اسکار خلق کوي هر یو انسان دا کوشش کوي چې دا سه ذکر وکما چې پاغه ذکر باندې زه خپل رب ته نږدې شوم هر یو انسان د الله د رضا کولو کوشش کوي هغه تا غلار د کوشش د نزدېکت معلومه نه کلا کلا جلسه د دوو سجدو په منځ کې ناشتا ته جلسه وي بعد خلک چې کلا یو سجده وکي نو چې را پورته شي نو فورا بل سجده لبیازي نبی علیہ الصلات والسلام د دې مبارک سو حکم کړي ځکه دې یخه یخنۍ کې سړی او دسو کې جنابت کې غسل کې صفا کپڑے واچي و خوباسي جمعه ته لار شي او خدای دې نکي اسنه چې موږ نه بس لال نشي او الټه په موږ باندې سبب د نقصان جوړ نشي لکه حدیث کې دا راځي یو سړی موږ کوي او هغه موږ په هغه باندې لعنت وایي ا موس کیا او هغه موس پاغه کس باندې سوې لعنت وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي دي ان المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجي به مزګزار د الله سره خبرې کوي مزګزار د الله سره جرګه کوي نو دې دې وګوري چې دا جرګه د چا سره ده دې دې وګوري چې دا خبره د دې منګزار د چا سره دي دیو جنا یو خادم خادم یو انسان نګوري په موږ کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې کله خپل رب ته ته متوجي نبی علیہ السلام یو کس ته ویلو فجعل بصرک وګرځو خپل نظر پاغزه چې کوم ځای کې ته سجده لګې طرف ته متوجه رب ته مخامخه ته چې کله یو خاده فقوري نو الله د نه اوري اوري دا خپل مواجهت ستا الله سره نه راځي بیا او ته خبرې ما سره کې مجاوات زما سره کې او توجه کله یو خوا کې او کله بل خوا کې لکه چې دوه کسان ناس دی او خبرې کوي او پاغي کې یو سره داسي چاغا کله یو خوا ګوري وي یره ز تا ته خبر کوم ته یو خوا دې خوا ګوره متوجي سره کېږي زما خبرو ته کلاس کې استاد سبق خې پڑھائی کوي کم شاګرد چې د استاد طرف ته نګوري کله دیوال ته ګوري کله شاته ګوري او پاسه وي توجه دې غلط ده وای کنه وای هغه له سرزنه شور کوي وای بچي زما دې خله ته ګوره ما ته ګوره زکه چې تاسو را متوجه ما نو هغه د دنیا تعلیم ده د دنیا ذکر ده او متوجه خپل استاد ته نو چې د الله د احکم الحاکمین سره خبره کې نو هغه وته متوجه خپل رب ته نو قوما او جلسا یو حدیث کې راځي یو سړی منځ کو نه سي قوما وکړه نه سي جلسا وکړه نبی علیہ السلام و الله شو منځ بیا وکا بیا غ منځ کو و بیا منځ کا بیا غ منځ کو و بیا منځ کا او حضرت زمانه صدا سی یو غلط کار شوی وی تا قومو جلسه موږ کې پرې هو دا یو لوی ګناه وه کار کله یو سړی د پنسي د ګټۍ نه کته کوي په دې موږ کې درې ځلې موږ کړي پیغمبر موجود دی جمعه کې اوس د درې پیرې موږ کوم ځای نه شي وای حضرت ولې نه شوي زمانه څه ګنا او استاده عظیم ګنا شوی ته موږ ولاله وسو استا پنسې د ګټونه کته دی بازو سيزونو له خلق اهمیت نه ورکه په حدیثو کې شریعت کې داغه ډېر لوی نقصان هم دی او داغه ډېر لوی فضیلت هم وي نقصان دې کې باغه نقصان غني د فیدې دې کې باغه فیدا غني مړه مونږ دې نو خطا رساسه کې الله قبولولو والا دې نه د قبولولو والا شرایط دي بیا خو داس مکوا مخه سی وینځه او پی وینځه مړه بس الله قبلول واله دی نه د موس کولو د پاره شرط دی دا داس کولو د پاره شرط دی څنګه چې د دعوت قبلولو د پاره شرط دی دا له یو سره دعوت درکې راشي کار رول ته باغله دی او چې هغه ته راغله تا ته وی تاګه سوبځي په مخه له ورځې ما دې سیم دی ویلي دارنګي د روزي د پاره شرطونه دي د مونږ د پاره شرطونه دي د عادت د پاره شرطونه دي باغ شرطونو لار شه نو الا بده الله مو قبلې کپاغ شرطونو نه یا ساته هغه بس خپويږي بیا قوما جلسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي یو سړي منځو کو شاته لراغه ولال له روس کې څه نقصان وکړ هغه وې سم ما پیغمبر دی ویډیو خو مخ کې ولال له او دا هو اخري دي صفونه دي لکه باج معصومان باج خلک رستو صفونو د موس کې خبره کې یو بل سره پښته غریوانی موز ختم شو نبی علیہ الصلات والسلام اصله نو غوښته وتاول په موز کې خو دې فقاو نه کول حیران شو نبی علیہ السلام وی انی لا اراکم من بعدی زتا سوین رسو د خپل ځان نه څنګه چې زمخ کې ماته یو سیس کاری لورستو ماته کاری او سوال لري چې بیا پیغمبر په نزول باندې خبر دی کړ چې دې کې ولا لواز حل معلومیږي او دا غره په حال پوښتنه چې دې خبره کوي دې شور کوي دا نقصان کوي نبی علیہ الصلات والسلام وې چې ز الله خبر کړم په دې مونږ کې په طریقې د وحی سره دا د پیغمبر تعلق د الله سره جوړ لې وه سره خبرېږي دا خصوصیت او دا معجزه ده ما او تا د مخنم نه خبرېګو چې را ته مخامخ موجود نه شاته نه وو په طریقې او لا باندې خبر نه یو پیغمبر پاک وې ز خبرې کم زکا چې ما الله خبرې چې په دې دیم صف کې په پنځم صف کې فلانه کس دې او غدا نقصان کوي الله خبر دی که نو پکار دا دا یو سړی نه وای چې زموږ کوما او دا موږ من ته عبس غوندې کار کاری زکه وشو کو نشو زکه خطا شو کرسا شو زکه پټیم شو که بیٹیم شو زکه چا پس شو د دې دوو ګناهونو نه علاوه کلولی ګناهونه یو انسان کړي الله ولاغه په بارکی شفارس حکم کې کده دې بنده بارک سوک شفارس کینو دې قبلو ما او قوم نشي نو د هغه ګناهونو په وجبا غل عذاب جهنم کې ملاوي بیا به الله داغه نه پد جهنم نه روباسي اگر کدی خزدا او چې په شرک د دنیا نه لال نو لاس مپور تک و چا الله ته معاف کا زکتا ته پته دا چې د دنیا نه په شرک باندې لاله پدی عقیده لال چې د الله چې پتونه راغسته او مخلوق له ور کړیو زو ته بخنه کوم نو دا سه کس د مونږه مکه کې دونه ډېر پرېس پکار دی که چلیږي چلیږي به کنه پرېدا نه سپه کیسه نه هغه دې کې دکان کو چې رشي هغه دې کې دکان کو چې مارکیټي هغه دې شي دکان کو چې دا غزه رواج جاتي هغه ټول په لو باندې سوچ کو هغه دې کې مونږه نو چې څنګه هغه ټول په کړه ایم کمای مالکم خې خلقم بارال پر طریقه او دا غي لحاظ کو خود دین د موز لحاظ مونږ نه کو هټو سوک شنو بس پیدا بهرحال د موږ لپاره دا شرطونه نیکملی اکثر موږ د بعض خلکو چې پنجاب کې بلځه کې یو سړی خیال ساتي یو سړی ته ټیک ده خو چې ته داسې خلکو پسې موږ کې چا کار جهرل لیکلی یا علی مدد په میرا به لیکلی یا محمد المدد یا فاطمه یا ساته علماء لیکلي په داسې جمعتونو کې ځان له مسکول په یو صحرا کې په یو ډاګه کې بهتر دی کم دې کې شرکیات کېږي د شرکیات په ځای کې عبادت خلره پیغمبر پاک وایي هغه ځای ګندره ګند کړي دې په دې باندې چې پای کې شرکیات او بدعات کېږي نو چې یو تا ګن مخکې کا یو مشرک دی یو ګن دی آیا علی مدد چغي وای ها حیا فلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی چغي وای اغسنی یا عبد القادر جیلانی یا ساته د داسې خلکو عبادت خپل نه قبليږي نو چې څوک په سیولا داغه نه قبليږي دا ډېر کوشش وکړ دی ځان له موږ کا ځکه چې نه کېږي عقیده قران وای نه کېږي پیغمبر تعالی ویل پیغمبر مشرک نه باندې غواړي بخنه نه قبلو توبه آیات دې کړ نو ما او تا کو نو غواړو خپا غم کې لار حشر کې لار کفر کې لار نو زمونږ پر یو داج نه پکار دي جامه پاکا زې پاک او دس انسان پاک کله صفا حرام نو حلال سود د سود لحاظ کو سود دې پسې مونږ نه کیږي نو چې یو حرام خور دی او ملخت د کنده سيزونو کړونه پسې مونږ کیږي هغه پسې مونږ جایز دی اله دا رشوت دې پسې مونږ نه کیږي باندې خلکو یې لکه ماره خاطر پوسټ نه نه پوي راکړه یې دې چې سودی سره خوا کې مونږ کیږي چې راس را ولاړې او کني کیږي کی دا غو خپل ګناه ده پاره باندې ستاسو نقصان هغه سره نشته خو چې دا شرک کړي دی او دا الله ته الله سره مخلوق پر خلار کړي دی او هغه تاسو سره ولادت خدای ته پوس نه کوي چې سره موږ کیږي کني ادا الله سخت دشمن دی الله وی زما چې کم صفات او اتا مخلوق لور کړی دي هغه ځان سره جو خدره او هغه بل خیر دی ګناګار دی خدا کار به نه کړي نو د ار یو سړی سره چې تکیږي موږ سره کیږي دا د ګنا ځان نه چې غلط کار کوي زنای دې شرابي دې حرام خور دې ولې کته ویني کی راوي زمون نو کو نو بیا به څه کې چې مونږ ته پرې وو دیو جن علماء لیکلي دي چې د نور پرې وته په ټیم کې ساده یو سره ته پوس کوي او هغه سره دې د مون شوقي نه دی یا د نور خطو پټ یا پر خطو یا پر وته چې مونږ کیږي وا او مونږ کیږي ولی خو بالا ګل چې نکی او اسلام علیکم لار کړو مونږ کو علماء وی چې دی وی مسکیګ نو کو نور سنې عادت خو بشیر دی مونږ لپاره کړ اگر چې دا وخت موږ کولو نه دی او تا ته پته نه چې دا سره یو باندې ګوري د مونږ نه کولو پر خپل باسي یره اوس مسکیګ او کا مستا کیږي ولې کته او ته ویني کی خو ذکر نه ها دی وجنا په دې ډیرو سيزونو احتیاط بهر حال مقصد می د منځو قیام رکوع سجدا پاکواله نبی علیہ الصلات والسلام خسته خسته وزاج مونږ ته خودلی مونږ یو کو په سي طریقه باندې کله دولس فرشته یادې کله دیرش فرشته یادې کله صد پاس دیرش یادې مانا دا دا یو بل مکی کیږي فرشته ان دا کریم الله ته ډیر په خدا اوس وظایف دی یو سړی کوي خبره لکه یو سړی منځو کې نو کله د فرض مانځنه خلق راو ګرځي او وظیفه کوي دی وجنا د فرض مون نرستو چې کله سنت وی نو ډېر سایدل خنري د سنتو او د فرضو په منځ کې ډېر وقفه خنرا بس صرف قبله ته مخ کا او مختصر دعا وغواړه بیا مونږ کا زیبا بدله نبی علیہ السلام بچکلا په مسله باندې مونږ کو د امام نور دن پکانه سره امام امام د پاره وکړه دې خبر زموږ د جمعات کې دا کسان ډیر زیات دي حدیث ته پیش کوه چې کله موږ هم سلام جار باسو نو بیا ګوره لا سلام د جار باسې دلو انتظار فون بیا پاسېږي باندې وای او دعا خو پرې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې سړې پاسې د زریو لپوګو زور کو کتا وکینا دا وظیفه سو د مونږ رستو کوي صاحب د مسلم شریف روایت ده د دې انسان الله وې زټول ګناهونه معاف کوما اگر کده د ګناهونه د دریاب د زګم نه ولې نه دریاب د پاسه چې کم زګ روان ډېر نو کده ډېر ګناهونه الله وې زې معاف کوما دا نه زما دې نه د صحابي دې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعین دې کم عبادت د پاره چې نبی علی السلام وخت مقرر کړي وخت بوله مقرره لکه دې جمعې د مونږ پاره دا دوه رکعات دا وخت مقرر کړي یاد دې اسکارو د پاره دا تعین مقرر کړي چې دوه دوه زله بوي مدخل ابن الحاج لیکلی ډېر لوی مشهور صوفي تیر شوی دی داغه کتاب د سلور جلد کې پای کې یو عالم هغه بیان کوي چې هغه خوب ولید ډېر لوی عالم وې د قیامت ورځ ده او خلک ډېر په hebat ته ډېر په پریشانې سره دي زم پریشانې ما اجر ملاو شي هغه عالم وي زم په خلکو کې روان شوم زکه مام د دې وظیفه کړې وا مون نه پس به ما خامخا دا وظیفه کولا زچې فرشتو ته را نږدې شوم نو فرشتو زونی ولم ترستو شه مې ولې ما وظیفه کړې دا لوی فرشتي ما ته وی چې تا دا وظیفه کړې دا خو پورا تعین ستانه دا کړې کله به کم کړه په دې شو به ودرولې نو تعالی ثواب ملاويږي او هغه ثواب نه ملاويږي کم ثواب چې هغه خلکو له ملاويږي چې پوره ګنټي سره د دې سيزونو پابندي کړي وا ګوره سیوا ویلې خو ثواب نشته په سیوا والی کې ثواب نشته وروړه چې په کم تعداد پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کې ثواب دی کم وخت پیغمبر خودلې په عبادت کې آی کې ثواب دی اے تر دې دوه رکعات جمعې په ځای باندې تشبق رکعات وکا په دې وخت کې الکه دوه رکعات په شپږ رکعات فرض کیږي ما خو ډیر مونږ وکړ نه باغ شپږ رکعات باندې ثواب نه ملاويږي کم ثواب چې د جمعې د دې مونږ په دوه رکعات په فرض ملاويږي او په هغه شکل باندې ناشته چې په کوم شکل باندې اتحیات کې ناشته سلامي جار باس یوی غالطه او بل غالطه خو خخپه ماته کړي نه دا را ګرځیدلې نه دي او یا په هغه ځخ په پاک حالت باندې ناشته چې یو په ودرول دا او بل خپه ماته کړي او پاغه ناشته پاغه طریقه ناز دې مخې قبله ترې لزل سو کوئی نو پدې داغه لس درجه ملاويږي داغه پدې لس ګناهونه ختميږي داغه لس درجه پورته کیږي او پدې رز بده د غلطو کارونو نه الله منع کوي کدلا اسه اسباب د ګندګيري جوړيږي د حرام جوړيږي نو الله به داغه نه ساتي د دې کلماتو په وجه باندې د شیطان نه بچوي د شیطان د غلطو غلطو کارونو نه به الله دا انسان بچ کړي او پیغمبر پاک وي د غرض داغه د پر ډېر قیمتي دا او ډېر بهتره دا او د ټول خلکو نه بهتر دی په دې کلماتو سره او هغه څوک ته بهتر دی چې دا کلمې وي او نور کلمات او بیا خود بهتر دی ادا سے دعا او دې په ټول مخلوق کې بهتر دی کده دا کلمه وي او هغه څوک چې بهتر کړي چې هغه دا کلمه وي او نور اس کارم کوي تلاو نو به خود بهتر دی دا سوره ماخام منفرد رستو او دو سحر دارنګي نور وظایف راغلي دي خسته خسته خو منګه پکار دا ده وظایف نمخ کې موږ روز تاکید پکار ده مونږ یو اهم شوبه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچکلا گورنر رګي او زیتا وې گورنر الله چکلا غ خلیفہ لس کال سره پاسه خلافت کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گورنر ته وی لار شاه او چې تکلزه اغالا کې ته لولم به د خلکو منځ ګورا وګور داغه ټم ټیبل معلوم کا او ګرځا داغه د منځونو حالات په اډو ګرځا په بازارونو ګرځا اے ګونرا کداغ خلق منځونه او په صحیح طریقه باندې خدای ارکان سیده بیا تاسو ته مکوا داغه ارکان سیده ته چې دا سود کو چې دا موز کو به زما موز له قبلېږي نه کوم سو یره زه چې دا ها په مخ باندې دا خسته حجل لكم چې دا موز کو ځکه مو خو با موز کې وایو نخلعو ونترکو ما یبجرو الله من به دا چا سره بایکاټ کو دا خلکو سره مجلس پریدو چا ستا خلاف کوي دا هم اسنه جزو په خپل خلاف کومه وې مداسي او کومه دغه سي بیا به دا کارونه بیا په جواریم نه کوي بیا په غلام نه کوي چې قران کې الله وایي چې یرا غلا خنه ده نو دی موس کولو سره انسان د ډېر سوزوم نه بچ کیږي ځکه حضرت عمر ویلو جره هو وای هغه په ټول کې نقصان نه کوي پیمانو کې به نقصان نه کوي غبن به نه کوي دوکه به نه کوي خیانت به نه کوي نو الله دې موږ معاف کړي چې دا چا د منځونو سره دا کارونه دي نو وای دا غي مونږ نه مونږ به کوي خو مونږ نه حضرت عمر جان هو وي ښا اي مونږ نه چې سره د دینه غلط کارونه کوي نو وای هغه د خپل مونږ اصلاح کوي بس یا مونږ دې په موږ پوهه نه لري سورته نساء کې الله وي ولا تقربوا الصلاه من ذکر کې تاسو مونږ سره اپریشنو کې الله شي دا ووته بوته وی غلط خبره کوي ویل کتا دا وی نه مانوي تا وی سړي زنه سم تا تلاش په مدرنه نیولې کنه وای کنه وای چې کم یو سړی د کم یو سیز عادت دی نو په خوب کې او د بیهوشۍ په حالت کې به هغه کارونه او خبره کوي یو ځای کې زما شپه وا یو کلندر ډرایورو هغه موږ سره لاس په پاره کمره کې نو چې شپه شو نو هغه کلندر چغي والے پیښور پیښور پیښور د شپې چغي والے را خلکو دې دا چغي د شپې شي مې د پیښور سره کار دی د خپل سولو کې جوړو سره کار دی چې کم یو سره د دین په کار کې مبتلا وي نو کاغه به خواشي په حالت کې نو هغه به ذکر اسکار چغي سبحان الله سبحان الله سبحان الله دیو جن حدیث کې راځي الله چې څوک جنت ته بوزي صاحب حدیث ته نو هغه انسان ته الله د دین کارونه آسان کړي د دین کارو ته آسان کار کړي مړه مونږ ته او تاسو کله آسان کړي که څه ګرانه ها تلاوت د قران کولاو کا آسان کار دی او چې پچا الله د جنت پرځونه نه کوي بل طرف ته بوزي نو د دین کار په دور اکران کی کانما یصعد فی السما څنګه چې بر اسمان ته خطر ګران دی او په دې یخ یخ نه کې پاسېږي مو بنین بو باسم او بلوزر بو باسم او جرابې بو باسم په وېز سړی په اړه وکم بس الله غفور رحیم دی روټي مخړه الله غفور رحیم دی مړه ګډه بداسه وته شي شواروز کې خطرې په لتا روټي نه خل دا نه وي چې خیر دې ګډه ما معافيو کې ما ته نوې کدا دې نه خلا پیدا کې بیراله وګه ما تګه ما یخري دا چیس کول غواړي دا نه وي چې ګوره وخت عبادت ته زمانه به سبا زمانه ته پوس کې په قبر کې په محشر کې به ته پوس کې د صراط په پل باندې به ته پوس کې په حساب کې به تاسو کېږي وزن کې به کېږي صحای په ملاویږي د پرچو په خيو په کسلانو زما هغه مقام کې بیا سو کوم وروړه چې ډوګونو کو نسته شي کنه او د بعد آی کې ځن نه کې خو دې شي کله کله چې جنازې لزین او د قبر تماشم کوي بس جنازه وکړه الله اکبر منډه وای نه نه کله کله قبر ته ځه پیغمبر پاک وی صلی الله علیه وسلم ایز دارینو اے سړو تاسو جاز قبرونو ته ځئ تاسو جاز زکه قبرونو ته ځئ چې دا قبر لیدل مقبره لیدل مرګ یادول دا د انسان خواهشات کمې دا د انسان خواهشات کمې وی ګورنن د درې سبا زما دا زیره نو کدا باز ډیر کارونه کوي نو دا غې نه په دا وخت لګوندي واوري کنه او چې دا چې هغه نه خبر نه وي مړه میرا خیال راته به نه نه وا خیم درته پوښې موږ له پکار زادي چې دا اخر سوچ کو یو کار کو هر کار چې کو پدې کې موږ دا سوچ کو چې دې کې زما د اخر پیدا شتا او کو نشتا دنیا په پیدا خو ار یو مل نه دی دا ماشوم بچي کته سال لس نور کې بسکټ ورکه بسکټ ته الته گزاري وینا مال پیسې کته ول سیو ورکه سیو په 30 روپے کیږي دا ولا وینا مال لس پیدا که حسین نه په دې پیسې پوهه ده چې دا پیسې د کزه پیاس کومه نو دې د دنیا په فایده خو هر یو خبر ده په کار چې موږ د اخر د فواید او نمزان خبر کو موږ په سي طریقو کو اسکار په سي طریقه باندې کو لوګون دې تمون نورستو کې نو ذکر اسکار کو حد خپل ځان د پاره د دې امت د پاره د مسلمانانو د پاره چې کم بي دي نه اولاد دې ورور دې گاونډي دې داغه د پاره د دعاګانو سوالم کو هغه باندې مهنتم کو چلو ته وګوره تاسو صحیح ده بچو ته وګوره ستا حالت ته وګوره ته یو بل مقام ته روانه هغه روغ سوچ پکار دی یو سره یو عالم هغه زه یو دکان کې ناستم هغه ډېر خسته ګیره په مخ باندې اسم خسته دی او خسته ګیره یو معتبر ګالی کې یو سړی تیر شو هغه بیا غړي اوس کو ګاډي ریوس کو هګاډي را کوشو کاټن کپڑے ور سره وي ډېر مزیدار هغه راوغسته کاټن کپڑے ما ته مخ ته کې خو دي او زما ګیره خپل کړه زما ګیره خپل کړه او هغه سره روان شو وای ما وته وی چې دا تاسو مل کار دی دا دا پوښوي څنګه دا کپڑے دی ولې کې هو دا زما ګیره دی ولې ما پیژنې هغه معتبر سره دیندار او شیطان پیژنم به زما دا ګیره ولې خپل کړه وې دا ګیره مې زکه خپل کړه چې زه په دې لار تیرېدم او چې ستا باندې مې نظر اولګه ډېر ماته خسته ښکار شوې او په دې ګیره ماته ما ډېر ځل خیر خسته ښکار شوې ډېر زیات نو ما ګاډې ریوس کو چې یرا د سنت د پیغمبر پاک په دې مخ باندې دي نو د پیغمبر د اسوس کولو ما په دې وجه مې دا ګیره خپل کړې چې د پیغمبر زوتو سره مې میره ده وای ما چې ستا په مخبانه هم پکار ده و چې الله دې مالم توفیق راکړي او چې دا تعالی کم توفیق راکړي دا ډېر خسته او ډېر مزیدار خلق شوق شتا خلق مینه شتا خو څوک مجبور دي یره بیا به څوک وازه نه راکړي ما یو کس راغی ما ته ویره وای په پو مې وی چې ګوره ګیره باندې پر بیا موږ لا تاسو ته پاره ګورځو بیا موږ له څوک جنې نه راکړي اسه دا وایا دا چې کوم د ګیرو والي په کار دا چې به خود ګرځي راکړه ها نه دا خبره غلطه ده دا و موږ ټول پیش کیږو نو کو ار یو نو دام سنت د پیغمبر ډیر زیات قدر پکار دی سنت د پیغمبر یو ځل نبی علی السلام دا خبره ډیر ضروری بیا بس کوم نبی علیہ السلام د مسجد نبوی نه وروته دا جمعه ته بهر شو د مکی کفارو بچیو بچی او هغه لب کوله او د حضرت بلال رضی الله عنه د اذان پیخه کوله الله اکبر ته دیني نه وي خو د حضرت بلال څنګه بانګ وي هغه بانګ هغه طرز د کفارو د ماشومان خوښ شوی لبی غوند کولې سه په دې کې چې نبی علی السلام یې څنګه ولیدا فورا هغه منډه کړه چې موږ په پیغمبر پاک اوس وਹੀ ځکه موږ داغه دین سپکواله کو نبی علی السلام هغه په سیمنډو ول یو کسي په ماشومانو کې راقابو کو چاغه وروړو نبی علی السلام ته صدر نه وېما وې دا راته وایا چې دا کم نقل د بلال د بانک او هغه نقل خیر ماته وکړه په تیزه د شو ویلې د بعد خلک په تیزه یو کال خیر غواړي خو کولې نشي بیا د الله سه په وختو باندې خيو باران وګړو واقعا راځي اغا صحابي ابو محذور رضی الله تعالی عنہ تر مرګه پورې هغه وختنو کل کړی چې په کوم وختو پیغمبر پاک مبارک لاسخی دی هغه وختو کټ کول ماته مناسب نه دی دا د خیر والا وخت دی نو چې پاک نبی علی السلام د وختو د لاس دوړه قدر کړي نو چې بیا کم د پیغمبر د طریقې وخت دی نو دا منګه څنګه کټ کوو نو تاسو خو پوهیږئ کنه دا په کار دی چې هغه صحابه دونه غیرت کړو چې زمون په سر باندې په لا په وختو نبی عليه السلام لسلاس خیره نو هغه منکټ کول نه غواړو چې زمونږه په مخ باندې د پیغمبر وختري نو په کار چې دا منګه کټول نه غواړو توفیق الله ټول